دین مخکې 109 نمبر آیات کې الله فرمایي چې د قیامت پر ورځ به ټول رسولان الله را جمع کړي رسولانو نه به تپوس کېږي چې تاسو ته د امتیانو څه جواب درکړی و چې زما پیغام هم ورسول دوی ومنه که ونه منه څه جواب یې درکړ پیغمبران دغه وخت وی لا علم لنا انك انت علام الغيوب د زړه غ پټ حال الله ته معلوم دی من ته نه معلوم دین پس د عیسی علی السلام حالات الله پاک ذکر کوي احسانات ته عیسی علیه السلام الله ذکر کوي سوال او جواب په شکل کې اذ قال الله یا عیسی ابن مریم هغه واقعات کا چې الله پاک او فرمایي يا عيسى ابن مريم عيسى عليه السلام تبا الله فرمایي يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك اي عيسى زوية بي مريم علیہم السلام اذکر نعمتی علیکا یاد که ته زما هغه نعمت چې پتا مې کړی وي وعلا والدتک او ستا په مور بي بي مې کړی دی اول په اولاد باندې احسان کول دا په مور پلار باندې احسان دی چې په عیسی علیه السلام احسان کړی دی ولا په مور احسان کړی دی بی بی مریم باندې دویم دا چې ظالمانو خلکو بی بی مریم باندې تهمت لګاو نو د هغې الله پاک مخکې نه انتظام وکړو عیسی علیه السلام د بیبي مریم د براعت او د صفایې لپاره به طور دلیل الله پاک راولېږه او عیسی علیه السلام د خپلې مور بیبي صفایي کړې ده د ماشوموالي حالت کې او دا سنور احسانات پہ ام اللہ پاک کری دی اذ ایتک بروح القدس پکم وقت چې ما قوت درک تا تا امداد مې در سره وکړه بروح القدس په پاک روح سره جبرائیل علیہ السلام الله مقرر کړ چې د عیسی علیه السلام سره ګرځه ځکه دا یهودیان ورته نقصان رسوي نو هر وخت به ورسره عیسی علیه السلام ګرځېده اذا ایتک په کوم وخت کې چې ته مې مضبوط او محکم کړلې امداد مې در سره وکړ بروح القدس په پاک روح سره په جبرائیل علیه السلام سره تکلم الناس فی المهد و کهلا تا به خبرې کولې د خلکو سره فی المهد د مور په غېږ کې و کهلا او د زوړوالي په حالت کې پوخ عمر کې هم عیسی علیه السلام د مور په غېږ کې خبرې کړې دي چې کله عیسی علیه السلام پیدا شو نو بیبي مریم ډېره خفه وه چې ما ته به دا خلک څه وایي نو الله پاک بیبي مریم ته حکم ورکړ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا که څوک دې وویني او درنه تپوس کوي نو څه به ورته وایي الله ورته وایي فقولي نو ته ورته ووایه اني نظرت للرحمن صوما بېشک ما د الله د پاره چې نوم رحمان دی هغه د پاره مې نظر منلی د روژې فلن اکلم اليوم انسیا نن ورځې به د چا سره خبرې نه کوم عیسی علیه السلام یې غېږ کې نیولی و او راغلله نا خلک ورته یا مریم لقد جئت شیئا فریا بیبي مریم دا دې څه کړي ناشنا کار دې کړي ستا پلار خو ډېر ښه سړی او ستا مور ډېره ښه وه هغوی خو چېرته بد کار نه کړ دا تاسو وکړ نو بی بی مریم ورته وایي چې فاشارت الیه نو بی بی مریم عیسی علیه السلام ته اشاره وکړله چې دنه تپوس کې دی برته الوي نو خلک حیران دي کیف نکلمو من کان فی المهد صبیا دا سما کوم چې هغه مور غیږ کړي هغه څه خبرې وکړي چې من دره تپوس کو کیف نکلمو من به څنګه خبرې وکړو من کان فی المهد صبیا هغه ماشوم سره چې د مور غېږ کې من به څنګه وکړو داسې نه وي چې دی به څنګه خبرې وکړي من به د سره څه خبرې وکړو دی کې عیسی علیه السلام د مور په غېږ کې سم کېناست ښه مزېدار لکه دا پوخ سړی چې کېنو خبرې کوي د هوښیارتیا خبرې راکش لاس ځمکې طرف ته راشي لږ او تکیه وکړه د ښې لاس د مسواکه ګوته لکه د تقریر ورته خوځوي قال انی عبد الله وې زه د الله بنده یم آتانی الکتاب ما ته الله کتاب را کړی دی وجعلنی نبیا زه الله پیغمبر پیدا کړی ما وبرا بوالدتی او زه د خپل مور سره د نیکه سلوک کوونکی یم ولم یجعلنی جبارا شقیا الله زه زبردست او بدبخت نیمه پیدا کړی والسلام علی یوم ولدت په ما د سلامت یاوي په کومه ورځ چې پیدا یم و یوم اموت په کومه ورځ چې وفات کېږم و یوم ابعث حیا په کومه ورځ چې بیا جملې کېږم تمام اوقاتو کې په ما باندې سلامتی او برکتونه وي نو عیسی علیه السلام خو په لومړۍ ورځ داسې خشته خبرې وکړلې چې داسې به یو ډېر هوښیار بنده خبرې ونه کړي نو الله پاک دا انعام هم وریاد کړ هی تکلم الناس فی المهد وکهلا ته به خبرې کوې د خلکو سره تا خبرې کولې قیامت کې ورته الله وایي وی تا خبرې کولې د خلکو سره فی المهد د مور په غېږ کې هم وکهلا او په پوخ عمر کې هم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني هغه واقعات که چې تا به د خټې نه جوړول په شکل د مارغه خو به اذني زما په حکم نه جوړول دا به اذني لفظ بار بار ذکر کېږي هسې نه څوک کافر دا عقیده ولري چې عیسی علیه السلام خو خدای دی دا معجزه وه عیسی علیه السلام به د خټې نه خاپیرک جوړ کړ او د خلکو مخکې د هغې کې پوکې او بس هغه به والوته د خلکو په مخکې به الوته کومې پورې به الوته چې د خلکو نظر به لګېده نو بیا د دې خټې مارغه الوته چې د خلکو د نظر پناه شو نن ته به پرېوته بیا به خټه وه بیا مارغه نو دا یوه معجزه وه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني ما درزادا ړوند او د پردي مرض د دې علاج په دغه زمانه کې نو دغه وخت کې ډاکټران ډېر لوی مهارت یې لرل د هر قسمه مرضونو علاج به کو خو حکیمان د برګي مرض او د مادر زاده ړوند علاج نه عاجز نو عیسی علیه السلام به دې قوم ته ویل راشه زه به در باندې بم واچوم الله به دې جوړ کړي خو شرط به دی چې ایمان دروړي په شرط د ایمان را مخکې څه چې علاج دی وکړم نو علاج به یې ورله کوم وی پچاس هزار کسان په یو ورځ باندې راغلي دي او عیسی علیه السلام په هغوی دم اچولی دی الله جوړ کړي فأبرأ في يوم خمسين ألفا بالدعاء بشرط الإيمان جوړ کړي دي په یو ورځ کې پنځوس زره کسان په دعا باندې په دارو نه په دعا خو به شرط ایمان په شرط د ایمان او دا مرضونه داسې وو چې دا لا علاج دی عیسی علیه السلام به پې دم واچو دعا به یې ورته کوله او الله به جوړول کول عیسی علیه السلام کم دم په مریض اچو چې هغه به جوړېده هغه دم چې عیسی علیه السلام په مریضانو اچو او جوړېده به نو هغه به دا الفاظ اللهم انت اله من في السماء واله من في الارض لا اله فيهما غيرك وأنت جبار من في السماوات وجبار من في الأرض لا جبار فيهما غيرك وأنت ملك من في السماء وملك من في الأرض لا ملك فيهما غيرك قدرتك في الأرض كقدرتك في السماء سلطانك في الأرض كسلطانك في السماء أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم إنك على كل شيء قدير دا دم دی او دم دی په واشه په مریض باندې به خدای جوړ اوس هم که دا دم څوک دا لاعلاج بیمارو لپاره ووایي په ځان دم واچي الله به یې جوړ کړي اوس وخت خو علاج د غریب د وسه بار دی هپاتایتس والا لکونه روپۍ پې لګي کینسر والا لکونه روپۍ پې ولګي نه جوړېږي نو دا کینسر او یا هیپاټایټس یا دا سنور لا علاج مرضونه که دا الفاظ که چا ووایي انشاءالله خدای دې ښه کړي او مړی به هم ژوندي کول وإذ تخرج الموتى بإذني او هغه وخت مې یاد کا تخرج الموتا باذنی کتاب را استل مړی نو جم دی کول باندې خو به اذنی زما په حکم باندې مړی به جم دی کول نو عیسی علیہ السلام سلور مړی جم دی کړی سورت آل عمران کې عیسی علیه السلام په خپله وی احیي الموتا باذن الله یو دوستو د عیسی علیه السلام حاضر نوم یو عیسی علیه السلام چېرته په سفر تللی او حاضر مړ شو درې ورځې پس عیسی علیه السلام بیا راغی د دې سړي د مرګ درې ورځې پوره شوې وې عیسی علیه السلام راغی نو د حاضر خور هغې ورته وژړل او ورته یې درې ورځې وشوې چې حاضر مړ یې ما ته قبر وښیې عیسی علیه السلام یې قبر نه ورغی هلته کې د الله نه سوال کړی دی او حاضر د قبر نه جندې راووت او کور ته راغی د نوح علیه السلام زوی سام هغه هم جندې کړی خو چې د قبر نه راووته نو نیم سر ویښته سپین شوي وایي د یرې د قیامت نه وایي دغه زمانه کې ویښته سپینېدل نه وو چې د قبر نه راووته نو وی قیامت شو نو عیسی علیه السلام ورته نه لكن دعوتك باسم الله الأعظم ما په اسم اعظم را پاسولې الله نه مې سوال کړی نو بیا واپس سام وفات شو او چې اخرت ته څنګه یې ګورې سوال اول درته کوم چې د ځن قدم سختي دومره ډېره زیاته ده چې هغه تریخوالي مې اوس هم حلق کړي نو د ځن قدم د سختۍ نه مې بچ کړو اخرت ته مې بیا ولېږه سکرات الموت نو عیسی علیه السلام ورته دعا وکړه چې خدای سره سکرات الموت نه بچ کړه یو جنازه روانه و خلکو جړل عیسی علیه السلام یې څه کړل مړی شوی دی دا خلک چې روان دي دا جنازه وړي په دې مړي ته جاري نو د لرې نه ورته اواز ورکړ قم باذن الله وسه فقط کې کېنه په خلکو ته محکوس کې کته کې خور دې ځان نه را کفن غساده را تو کې کته په سر کې کور ته خپل راځي نو عیسی علیه السلام دا معجزې ښولې او بل خلکو ته تاسو بېګا څه خوړي دی ته ویل چې بېګا دې څه خوړلي دي کور کې هم څه پټ ایښي وي چې تاسو نه دي معلوم زه درته وښیم وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ما لیدلي نه دي خو زه درته ښیم سره خوړلي او سره کرلي نو دا ټول د الله د قدرت نشانات او د عیسی علیه السلام د نبوت دلایل وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي هغه واقعات که چې تا به ژوندي را ایستل مړي بإذني زما په حکم باندې وإذ کففت بني اسرائیل عنک هغه واقعات کا کففت بني اسرائیل چې ما من کړل والابرصا او برګي مرض والا باذني زما په حکم باندې و ان تخرج الموتى هغه واقعات کې کتاب جنبي را ایستل موتا مړي باذني په حکم زما زما په اذن باندې د قبر نه جنبي راوېست او حیث وحی مې وکړله یو وحی لغوي ده بله اصطلاحي ده نو وحی اصطلاحي پیغمبرانو ته کېږي او وحی لغوي القا فی القلب ته وایي په دې زړه کې پټه خبره ور اچول نو دا القا فی القلب په زړه کې پټه خبره اچول د الله د طرف نه دا نیک او بد یوازې نه بلکې دا حیواناتو تم کېږي په دې زړه کې خبره لغوي معنا باندې وحی هر چا ته ممکنه ده دا چرګه ده دا چې شل ورځې پرېزو کې ناستې بهر ماحول نه پرېزې کړي شل ورځې دې ته چې کومې اجې پرتې وي نو دې ته وحي وشي په لغوي معنا باندې اصطلاحي ګورې نه دا د پیغمبرانو ده نو په لغوي معنا دا وحي دا د چرګې ته وشله ورته ویلي شي چې په دې اجې کې بچې جمدې وي او که مړ وي او که جمدې وي نو دنیا ته د راتلو څونه وخت پاتې وي د بهر دنیا ته به کله راوځي او بیا په دې هګۍ کې د دې چرګوټي مخوکه کم ځای سره ده دا چرګې ویني بیا چې کم طرف ته د چرګوټي مخوکه ده هغه ځای سره دا چرګه ټونګه وای او هګۍ ماته کی دا ګوره زبرګه شو په دې شل ورځې کې نه د چرګوټي د راتلو وخت دی ته معلوم وي سر کم طرف ته دی هغه ورته معلوم دي شل ورځې پرهېز یې کړی دی او بیا په دې کې بهادریم په دې چرګه کې راشي د شل ورځې پرهېز کې په دې کې داسې بهادري راشي چې دا چرګه د سپي او د پیشو د زور نه ده خو چې دې سره دا بچي وي او دا پیشو راشي یا سپی راشي دا داسې تېره پړکونه وایي تېز تېز پړکونه چې سپي پیشو نه لار خطا کړي ویې سړی بهادره شوله قوت پکې راغې بهادري او په دې کې بیا همدردي هم را پیدا شي په خپله نهاره نهوره ده او چې دانه په ځمکې نو قوت پلتوکې او بچي راغونکي هغوی له یې ورکړي ګوره چرګه شل ورځې بهر په ډېرانونو چکر پرېږدي ګندګۍ طرف ته نه ځي نو په شل ورځ کې چې هغې نه څونه زبرګه جوړه شه نو که د زنانو پرېږ که دا مارکیټونه یې پرېښودل دا به هم ډېرې زیاتې بزرګانې شي دا بهر چکرې چې پرېږدي او حیث الی الحواریین په دې زړه کې مو ته خبره واچوله وحی ورته نه ده شوې پیغمبران نو دا حواریین دا پیغمبران نو سیری ته وحی شو بلکې القا فی القلب په دې زړه کې ورته الله خبره ور اچولې ده واذ اوحیت الی الحواریین هغه واقعات کا چې منګه پزړه کې ورواچولا حواریین ته حواریین څوک دي خالص دوستان ته حواری وي حواریین دا عیسی علیه السلام یو څو دوستانو ډېر مخلص ان آمنو بی و بی رسولی چې تاسو ایمان راوړی په ما باندې او زما په رسولانو باندې و بی رسولی زما په رسول و بی رسولی زما په رسول عیسی علیه السلام هم ایمان راوړی په ما هم راوړی قالو آمنا وویل دوی آمنا من ایمان راوړی واشهد بأننا مسلمون يا الله تقواشة من مسلمانان من استطاع داريو إذ قال الحواريون أقوى خياتك کا قال د خالصو دوستانو د السلام وی یا ابن مريم يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك آیا ستا رب کولی ان ينزل علينا مائدة من السماء چې د اسمان د طرف نه مونږ ته یو خوانچه راولېږي ستا په دعا باندې ستا په خاطر باندې خلاف عادت یو کار داسې به الله ونه کړي چې یو خوانچه مزېداره راولېږي دا قسم قسم طعامونه پکې وي داسې به ونه شي هل یستطیع ربک آیا ستا رب کولی شي ان ينزل علينا چې موږ ته نازل کړي مائدة من السماء یو خوانچه د اسمان نه دا ضروري نه ده چې د جنت نه وي خو د بره نه دی راکوشي موږ ته د خوانچه راشي قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين وی دا الله نه ویریږي کچره تاسو مخلص مؤمنان یې ایمان والے نو دا سوال مکوي بنده له لایق نه دی چې داسې ناشنا فرمایشونه وکړي ولې په الله امتحان کې او که په ما امتحان کې عیسی علیه السلام وتی په ما امتحان مکوه او په الله باندې امتحان مکوه هغه څوک چې د الله نه یریږي الله ورله د مشکلاتو نه د وتو مخرج او لار وباسي ويرزقه من حيث لا يحتسب د داسې طرف نه ورله رزق ورکړي چې خیال او ګمان کې هم نه راځي نو د خلکو ته عیسی علیه السلام نه پتا امتحان کوو او نه په الله امتحان کو بلکې د برکت امید لرو چې ته به سوال وکړې الله به موږ له انعام راشي بې محنته روزي به الله را لراکي نو زمونږ به پې د زړه تسلي وشي کنی ته چې د غیب خبرونه موږ له راوړې په هغې هم زموږ یقین دی نو داسې یو نمونه به راته معلومه شي دا به ستا معجزه وي و عیسی علیه السلام دې خلکو ته وې چې دېرش ورځې روژې ونیسئ او بیا چې څه غواړئ هغه به میلو شي وی روجې یې ونیولې او بیا ورته الله پاک خوانچه را ولېږله بعضې روایاتو کې دي چې دوی له مخکې ورته عیسی علیه السلام ویې ګورې که چا ونه منل ډېر سخت عذاب الله ورکړي وایي ښه چې عذاب پکې نو نه غواړو ویې نه ورته رانغلله او بعضې وایي نه خوانچه راغلې وه نو په هغې خوانچه کې طعامو فاکلوا منها حتی شبعوا دې خلکو ته نه طعام وخوړه او ښه ماړه شو او بل حدیث کې راغلی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي په دې مائده په دې درستخان او په دې خوانچه باندې هر قسمه طعام پروت غوښه هم پکې وه ډوډۍ هم پکې وه خو ورته حکم دا راغی چې خیانت به نه کړي سبا لپاره به نه ږدي چالیس ورځې ډوډۍ راغلې ده ښه مزېدار مکلفه ورته سبا لپاره غم مه کوه مه ږده دې خلکو سبا لپاره کېښودل شروع کړل وی دا د فقیر بیا حکم راغی فقیران دې خوري مالدار هم پرې ورغلل وی موږ به هم خورو الله پاک وحی وکړه عیسی علیه السلام ته وې دا مائده هذه للفقراء دون الاغنیاء دا د فقیرانو ده د مالدارو دپاره نه ده هغه مالداره خلک راغلل او هغوی جګړې شروع کړلې او فقیرانو سره دشمني شروع کړله وی تین سو تیس کسان دوی خیانت کړو او د شپې پراتو چې سار را پاسې د نو خنزیران ته جوړ شي بیا دې خنزیرانو چې عیسی علیه السلام ته وکتل نو په ژړا یې شروع کوي ګړل وی عیسی علیه السلام یو یو ته به نوم اخېسته فلانیه ته فلانې هغوی به په سر باندې اشاره کوله او خبرې به یې نشو کولې درې ورځې پورې وو او بعضې وایي اووه ورځې پورې بعضې وایي څلورو ورځو پورې او بیا هلاک شو چې دا چا خیانت کړو حکم یې نه ومنلې هغه خدای پاک ختم کړل قالو نريد ان ناكل منها د خلکو من اراده لرو ان ناكل منها چې منګه د دې نه خوراک وکړو د خوانچې نه به من خوراک وکړو وتطمئن قلوبنا زمن زړونه به پرې مطمئن شي ونعلم ان قد صدقتنا من بخفوی شو چې تا منګه ته رښتیا خبرې کړې دي ونکون علیها من الشاهدین من به په دې باندې ګواهان یو چې زموږ مخکې الله قانچه را لېږلی ده قال عیسی قال عیسی ابن مریم چې شي دا زمونږ دپاره د اختر ورځ له اولنا زمونږ د اولو خلکو دپاره و آخرنا او د آخرو خلکو دپاره ړومبي او روسي د ټولو دپاره به دا د اختر ورځ شي وی د اتوار په ورځ باندې دا خوانچه راغلې وه او د عیسایانو اتوار اختر دی لکه چې زمونږ د جمعې اختر وي د مسلمانانو تكون لنا عيدا دا به زمونږ لپاره د اختر ورځ وي لأولنا وآخرنا زمونږ د اولو د آخرو لپاره و آیتا منک او ستا د قدرت یو نشاني به وي او زما د رسالت یو نشاني به وي ورزقنا یا الله مونږ ته روزي راکې وانت خیر الرازقین او ته بهترین روزي رسان یې چې داسې عذاب به یو کس هم په دې تمام عالم کې ورنه کړم که چا ونه منله ناشکري یې وکړله داسې عذاب به ورکړم چې ټول عالم کې مې هم چاله ورکړي نه وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين